اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون مخکې بیان د واقعي د یوسف علی السلام او دلته د دې واقعي تکمیل الله پاک ذکر کوي بېشکه ته چې په همغه خطايي او سرګردانۍ پخوانۍ کې يې، خطايي او سرګردانۍ پخوانۍ کې، نو ضلال معنا به په ګمراهۍ سره نه کوئ، ځکه په دې باندې بیا دا زامن کافران کېده، نو تاویل به پکې کوئ، په همغه خطايي او سرګردانۍ پخوانۍ کې يې، فلما ان جاء البشیر ان زائد دی، فلما جاء البشیر چې کله راغلو یهوذا، القاه على وجهه نو دا قمیص یې وګرځولو د ده په مخ دلته روح المانی داسې لیکي ښه وقد جردت العادة أنه متى وجد الإنسان شيئا يعتقد فيه البركة مسح به وجهه الفاظ د روح المانی ته سوچ کوي وقد جرت العادة د مسلمانانو عادت په دې جاری ده متا وجد الانسان شيئا چې کله انسان یو څه پیدا کی یعتقد فيه البرکته او باغې کې د د عقیده د برکت وي مسح به وجهه هغه په مخ راکاږي نو په کوم شي کې چې د عقیده د برکت وي هغه په مخ راکاږي نو دا د مسلمانانو وي جاری عادت ده نو د یوسف علی السلام د قمیص ځکه ورته په مخ راکاږل روح المانی عبارت مې درته پیښ کړو نور خو برکت دا ثابت ده د څلور وړو امامانو په نسبت ثابت ده خدا دې ځکه چې روح المانی کوم استدلال کړی دی د یو دلیل دا ده القاه علی وجهه فرتد بصیرا یعنی سوار بصیرا د وګرځې دلی دونکې قال الم اقل لكم نو فرمایل یوسف علی السلام او یعقوب علی السلام الم اقل لكم ایتا سو تمانو ویلی انی اعلم من الله ما لا تعلمون چې زه عالم يم د الله د طرف نه په هغه څه چې تاسو پې نه پوهیږئ انی اعلم من الله دا من الله کدا من بیانیه کوي نو د ما لا تعلمون پورې به بیا تعلق ورکوي د ما لا تعلمون د پاره به بیا بیان دا ما لا تعلمون چې دی من الله او کدا من ابتدایه کوي نو بیا به د اعلمو پورې تعلق ورکوي اعلم من الله زه د وحي په ذریعه د الله د طرف نه خبرېږم ما لا تعلمون په هغه څه چې تاسو به نه پوهیږئ قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا دی ورته ویل چې ای زمو پلارم بخنه و غواړه زمو د پاره د ګناهونو زمو ان كنا خاطئين بشکم چیو د خطا کوونکو نه یو خطا کار یو قال سوف استغفر لكم ربي زرد چې زب بخنه و غواړم تاسو د پاره د خپل ربنا په داسې ټیم وو په داسې زحت کې بز تاسو د پاره د الله نه بخنه و غواړم چې هغه د دعا د قبلې دو ساعتي چې هغه یا د جمعې ورځ ده یا د سحر ټیم ده یا د تهجد ټیم ده نو د ازمنه او د امکنه او د پاره د قبلو په قبلولو د دعا کې اثري په بعضي زمانو کې مخ دعا قبليږي او په بعضي امکنو کې مخ دعا قبليږي استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم بشک الله پاک چې ډېر زیات بخون کې او مهربان دی فلما دخلوا على يوسف چې کله دوی داخل شو په يوسف عليه السلام آوا الیه ابویه را نږدې کړل ځان ته مور او پلار مور او پلار ځان ته را نږدې کړل په دې کې دوه روایت دي یو روایت دا دی چې مور مخکې مړه وه دلته د خالی ذکر دی د ترور ذکر دی او بعضی علما فرمایي چې مور راحله نو می دا غ ژوندې و وقالت خلو مصر ورته وی فرمایي چې داخل شي خار ته ان شاء الله کده الله اراده تاسو به امینین په امن به او بیلی کی وهو جار مجرى التحیه والتکرمه کالقیام والمصافحه وتقبیل الید و هغه زمانہ کې په هغه دینونو کې سجده و او د هغه په ځای زمون په دین کې تحیه ده چې لاس ورته ورکي یا ورته ودرېږي مصافحه وکي او تقبیل الید او لاس خپل کې نو د هغه سجدي په ځای زمون په دین کې دغه تعظیمات دي اوس دا د تعظیم سجده زمون په دین کې حرامه ده نو د تعظیم سجده په هغه دینونو کې جایز و د عیسی علی السلام د ادم علی السلام نه شروع تر عیسی علی السلام پورې جایز و سجده د تعظیم یو به سجده د عبادت و او یو به سجده د تعظیم و نو د دواړو سجدو په منځ کې به فرق و سجده د عبادت به شرک و او سجده د تعظیم به چې کماو دا به جایز و او زموږ په دین کې سجدي دوه دي یو سجده د عبادت ده بل سجده د تعظیم ده کچا سجده د عبادت وکړه دا مشرک دی او که چا سجده د تعظیم وکړه د مرتکب د کبیره دی ګناه کبیره وکړه خطرناک ګناه وکړه نو زموږ په دین کې سجده د تعظیم حرام ده د دې په ځای باندې مصافحه ده او تقبیل الید دی او بعض علما فرمایي ورفع ابويه على العرش مور او پلار وروچت شو په دې تخت باندې وخروا له سجدا نو لام د تعلیل د پاره ده وګرځید لوجه د یوسف علی السلام نه په سجده نو لوجه د یوسف علی السلام نه الله ته په سجده د شکر پرې وته نو لام د تعلیل ده وقال یا ابتی او او فرمایل یوسف علی السلام چې ای زما پلارم هاذا دا سجدی کمی هاذا څه مطلب دا سجدی دا یو له سورونه ماته په سجده شو او مور او پلار را ته په سجده شو دا تعبیر د هغه خوب دی چې ما یو لستوري او نمر سپوږمۍ ځان ته په سجده لیدلی هاذا دا سجدي د یو لسورونو او د مور او د پلار تأویل رؤیا یا دا بیان او تعبیر زما د خوبونو د من قبل چې مخکې مالی دلیو قد جعلها ربي حقا په تحقیق سره وګرځولا دا رؤیا دا زما خوبونه زما رب حق وګرځول وقد احسن بي او په تحقیق سره احسان وکړ الله په ما باندې اذ اخرجني من السجن چې زیروي استم زکه چې زیروي استم د جیل نه وجاء بكم من البدو او راي واستي تاسو د دشتنا من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ورسته دا غینا چې نزغ را وستلې و شیطان زما او دورونو په مابین کې جدائی را وستې و ان ربي لطیف لما یشاء بشک زما رب باریک بین دی د هغه څه د پاره چې اراده ورته وشي یا مهربان دی په هغه څه چې اراده د مهرباني ورته وکي انه هو العلیم الحکیم بشک الله پاک د زیات علم او د حکمت والا دی یوسف علی السلام په وکلنۍ کې کوی ته ورزیدل وو بیا اتیا کال په یو روایت کې راځي د پلار نه غایب وو نو و اتیا کال شو و اتیا کلنې کې د پلار سره ملاقات شو بیا د دویش کال نورم ژوند دی نو یو سل شل کال شو د یو سل شل کال په عمر وفات شو د دریای نیل په غاړه باندې دفن شو په مصر کې اول دوی درې نوي کسو او بیا چې کله د موسی علی السلام سره وتل نو شپږ لکه یا ولکه کسو الله پاک د دې درې نوي کسانو نه دومره مخلوق جوړ کړو ربي قد اتيتني من الملك یا الله پاک په تحقیق سره را کړې ده تا ماته د بادشاهه نه وعلمتني او تا ماته تعلیم را کړې ده من تعویل الاحاديث د تعبیر د خوبونو نه فاطر السماوات والارض ته پیدا کون کې د علویاتو د سفلویاتو انت ولی فی الدنیا والآخرة بشک ته زما ولی زما دوستی په دنیا کې مو په آخرت کې توفنی مسلمان یا الله پاک ته ما وفات کا حال دا چې زه مسلمان ام تا ته غاړه اخودن کې والحقنی بالصالحین او تمام الحق د صالحانو پورې ذالک من انباء الغیب دا د اخبار بالغیب نه دی دا اخبار بالغیب دی دا واقعات د غیب دي نوحیه الیک مونږه تا ته وحی کو وما كنت لديهم او نوی ته د دوی سره اذ اجمعوا امرهم چې کله دوی خپل خپل امر را جمع کړو وهم يمكرون مشوره وکړه او حال دا چې دوی فریب او تدبیر کول د یوسف علی السلام په خلاف وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین فی السابق بیان الاعراض للمنکرین وها هنا ايضا كذلك مخکې بیان د اعراض د منکرینو او دلتم الله پاک بیان د اعراض د منکرینو کوي وکاین من آیه عین په معنا د کم ټیم ختم دی بل ځکه چراغ ان شاء الله چې د عین کې بدرته تفصیل وکم خو مختصر دا چې دا په معنا د کم سره دی نو معنی هم د کمی خبریه ده وکاین من آیه ډیر د آیاتونه فی السماوات دا صفت د پاره د آیتین ده داسې آیات فی السماوات والارض کائنات فی السماوات والارض چې هغه کائن دي پاسمانونو زمکو کې یمرون علیهم دوی تیریږي په دې آیات باندې په دې علامو د قدرت د الله پاک باندې وهم عنها معرضون او دوی دا غینه اعراض کوونکې دي یعنی غیر متفکرین فیها په دې آیاتو کې دوی سوچ نه کوي وما يؤمن اکثرهم بالله او ایمان نه راوړي اکثر د دوی په الله باندې فی اقرارهم بوجوده تعالی ایمان نه راوړي اکثر د دوی بالله په الله پاک باندې الا وهم مشرکون مگر حال دا چې دوی مشرکانی وهم مشرکون دا جمله په موضع د حال کې ده د اکثر نه نو تقدیر د عبارت دا ده ما یؤمن اکثرهم الا فی حال اشراکهم ایمان نه راوړي اکثر د دوی مګر په حالت د شرک کې یعنی ایمان راوړي وي او بیا هم د شرک کارونه کوي عبد الله ابن عباس او عکرمه او شعبی او قتاده او امام مجاهد رضی الله عنهم دوی وچ هم اهل مکه دا د مکی خلکو امنو واشرکو ایمان په الله لرلو او شرک هم کولو لکه داسې وي په حج کې ویلي لبیک اللهم لبیک د ایمان په الله لا شریک لك لبیک دیم ایمان په الله الا شریکا تملکه و ما ملک دا به د الله سره به شرک ګرځول نو په الله ایم ایمان او په غیر الله ایم ایمان نو ایمان نه راوړي اکثر د دوی په الله لکه د مکی مشرکان مګر په حالت د شرکین دا یو توجیه دویمه توجیه ورته دا ده چې دا آیات دا د اهل مکه په باره کې نازل دی اهل مکه باندې چې کله قحطی راغله نو ایمان به راوړو د قحطی په زمانه کې دوی ایمان راوړ چې کله قحطی ترنه الله ختم کړه واپس شرک ته لاړو نو ایمان نه راوړي اکثر د دوی په الله مګر په حالت د شرک التم په ځړه کې شرک نیولې چې که الله پاک دا قحطی لري کړه زب واپس مشرک کېږم ایا د دین دوی په امن دي او تاتيهم الساعه او یا براش دوی ته قیامت بغتتن یو ناڅاپه وهم لا يشعرون او دوی بنه پويږي شعور بنه لري قل هذه سبيلي ادعو الى الله تورته وایا چې دا دین د اسلام او دا توحید دا دین د اسلام دا زمالار ده ادعو الى الله دا تفسیر د پاره د سبیل ده هذه سبیل دا زمالار ده کما ادعو الى الله چې زه د الله د دین طرف ته خلق را بلم دا زما لار ده علا بصیرتن دا حال واقع شوه د ادعو د ضمیر نه حال دا چې علا بصیرتن بصیرتن معنا بیان و حجت حال دا چې زه په بیان او په حجت باندې یم زما سره بیان او حجت شته انا دا تاکید د پاره د ضمیر د ادعو ده ومن اتبعنی د عطف ده په ضمیر د ادعو زه او هغه څوک چې زما پیروي کړی ده او یا دا د منافقانو بیان دی ما یؤمن اکثرهم بالله لسانا الا وهم مشركون قلبا وسبحان الله یعنی انزه زه د الله پاکي بیانوم پاکي د الله وقل سبحان الله دا د مخکې قل لاندې داخل دی او ته دې خلکو ته ووایه چې سبحان الله پاکي د الله لرم یو احتمال پکې دا دی چې رد لقولهم لو شاء ربنا لانزل ملائکه دا د مشرکانو د دې مقولې تردید دی چې دوی به ویل چې الله ولې ملایکی پیغمبران نه را لېږي نو الله دې ملایکی پیغمبران را ولېږي الله پیرت کوي چې ما په تیره زمانہ کې ملایکی پیغمبران نه دي را لېږلي بلکې سړی می پیغمبران سړی او تر لېږلي انسانانو ته به انسانان پیغمبرانی او ملائکو ته به ملائکی پیغمبرانی وي دا یو شان نزول او دویم شان نزول بعض علما فرمایي چې دا د سجاح بنت المنذر په باره کې نازل شوی دی سجاح بنت المنذر یو خزوا د پیغمبري دعوی کړی و لیکن دا شان نزول کمزور دی ځکه سجاح بنت المنذر د پیغمبري دعوه کړی و بعد النبي صلی الله علیه وسلم د دې آیات د نازلېدو په وخت کې نه وکړي د اهل القرا نه مې دوی ته پیغمبران ورلیږلي وو دا رجال به د کوم ځای نه وو رجال به کوچیان نه وو د غرونو خلک به نه وو د دشتو د باندو خلک به نه وو بلکې دا رجال به قریامره پوه شوې دا کوچی دی ځکه وخندل من اهل القرا یعنی دا به د کلو خلک وو وجه دا ده لأن أهله أعلم وأحلم من أهل البادية د خاریو خلک چي دي اعلم او احلم دي د بادیو د خلکو نه د دشتو د خلکو په نسبت د خاریو والا خلک اعلم او احلم دي او دا دوه ډیر ضروری صفات دي په پیغمبرانو کې چې علم به ډیر وي او حلم به ډیر وي او د غرونو په خلکو کې نه علم شته نه حلم شته په یو روپۍ مړې کوي په حدیث کې راځي من بدا جفا څوک چې په دشتو کې اوسېدو د جفا وکړه نوح الیهم من اهل القرى جفای د ځان سره د دی وجنه وکړه چې به علم پاتې افلم یسیرو فی الارض آیا دوی نګرځي پس مکه کې فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چې دوی به وګوري چې څنګه او عجیب انجام داغه خلکو من قبلهم چې د دوی نه مخکې من المکذبین بالرسل چې هغه عبارت دي د مکذبین بالرسل نه چې چا د خپل پیغمبرانو تکذیب کړي او دا غوي څه حالو په دې آیات کریمه کې څلور توجیهات درته ذکر کوم اکثره تاسو ته د وفاق په پرچو کې دا آیات کریمه د امتحان په پرچو کې راځي چې دا دا آیات حل کړي نو په څلورو طریقو د دې آیات تفسیر درته د الله پاک په توفیق باندې ذکر کوم اول حتی متعلق تر محذوفه پورې ده او د امغه محذوف د پاره غایه ده په هغه محذوف باندې سیاق دلالت کوي کافرانو ته الله مهلت ورکوي نو دی د دې مهلت په وجه دی دوی دوکه نشي په دې پوه شو لا یغرنهم کافران دی دوکه نه کی تمادیهم څه شي دی دوکه نه کی دوی هغه مهلت د دوی هغه اوږده اوږده عمرونه د دوی فإن من قبلهم قد امهلوا ځکه د دوی نه مخکنیو کافرانو ته مهلت ورکړی شوی مخکنیو کافرانو ته الله مهلت ورکړی و لکه نن چې ټرمپ ته مهلت ورکړی دی امریکې ته الله مهلت ورکړی دی، اتلس کاله وشو چې مسلمانان ځپي، شهیدانه یې، بندیانه یې، د وینو سیلابونه روان کړي دي. اتلس کاله خو بیخي ډیر دي ګوره، اتلس کاله الله دوی ته مهلت ورکړو. نو داسې په تیرو زمانو کې مو الله غوی ته مهلت ورکړی و. حتی اذا استیأس، اذا استیأس د استفعال دا مزید په معنا د مجرد سره دی چې یئس دی، حتی یئس الرسل تر دې چې پیغمبران بنا امید شو من النصر علیهم فی الدنیا د دې نه چې الله به د دوی سره په دنیا کې کومک وکړي نو د دنیوي نصرت نه بنا امید شو او یا بنا امید شو د دوی د ایمان نه د دوی د ایمان نه به پیغمبران نه امید شو چې دوی نور ایمان نه راوړي په خبره پوه شو تر دې پورې خو مې درته ولګولو کنه حتی اذا استي اثر رسول یعنی لا یغرنهم تمادیهم دوکه دین کې دا کافران د مکی او دا يهود د مدینه تمادیهم هغه وګدو وګدو عمرونه د دوی او مهلتونه د دوی فإن من قبلهم قد امهلوا د دوی نه مخکینی خلک چې واغوي ته مهلت ورکړې شو تر کومه پورې مهلت ورکړې شو دا مهلت ورکول کېدو ورکول کېدو حتی اذا استي اثر رسول حتی اذا استي اثر رسول تر دې پورې ي اثر رسول چې پیغمبران بنا امید شو د څنګه بنا امید شو دو تقدیر ولګوي من النصر عليهم في الدنيا او من ایمانهم یا بد دین نه امید شو چې الله د دوی سره کومک کوي په دنیا کې خیال ته به دا راغله چېره دنیا کې نور کومک نه راځي او یا به د کافرانو د ایمان نه نه امید شو د پیغمبرانو پوه شوئ تر دې پورې مې یو توجیه درته وکړه خا دا نور توجیه به درته ذکر کوم دویم حتی اذا استي اثر رسول ابو الفرج ابن الجوزي هغه دلته داسې تقدیر لګی وما ارسلنا من قبلك الا رجالا د پیغمبرانو دعاګانې او د قوم تکذیبونه به اوږده شو حتی اذا استیأس الرسل تر دې چې پیغمبران بنا امید شو د څه نه بنا امید شو من النصر علیهم فی الدنیا یا من ایمانهم د دې نه بنا امید شو چې الله پاک به د دوی په خلاف موږ سره په دنیا کې کومک وکړي او یا به دوی ایمان راوړي داګه مولانا صاحب دلته خط تقدیر لګولې ده دا د زمحشری تقدیر دی ما د ډاګي مولانا صاحب د خلینو لیکل خو کشاف کې مشته وما ارسلنا من قبلك الا رجالا دا خو مخکې تیر شو کنه فتراخ النصر حتى اذا استيأس الرسل لن تقدير ده وما ارسلنا من قبلك الا رجالا دا خو مخکې آیات کې دي دا خو تقدیر نه ده دا خو مخکې آیات کې راغلو تقدیر سره دومره ولګوي فتراخ النصر د الله امداد به شاته کېدو شاته کېدو حتی اذا استيأس الرسل تر دې چې يئس الرسل نه امید بشو پیغمبرانو د څه نه بنه امید شو همغه دوه توجیهات دي من النصر عليهم في الدنيا او من ایمانهم د کومک نه د دوی په خلاف په دنیا کې یا د دوی د ایمان نه څو تقدیر شو درې تر دې ځې پورې مې درې تقدیر درته ولګول ښا د اخیری تقدیر کشاف لګول دی روح المانی کې را نقل کړی دی لکه جبريل عليه السلام د دې فاعل کا د کذبو فاعل جبريل عليه السلام کا اوس معنا ولګو درې کارو کا د عبد الله ابن عباس په معنا کې اول زمير رسول تراجي کا شاباسي دویم ځن په خپل حقیقت پرې ده دریم د کذبو فاعل جبريل عليه السلام کا نو معنا بدش وظنوا ګمان کړو د پیغمبرانو انهم چې دا پیغمبران چې دي ګمان وکړو دی پیغمبرانو چې دا پیغمبران چې دي قد کذبو د جبرئیل علی السلام د طرف نه دوی ته دروغ ویل شوی دي د کذبو فاعل څوک شو جبرئیل علی السلام د جبرئیل علی السلام یا د بل ملائکه نه چې دوی ته خبر ورکړو نو د هغه د طرف نه دوی ته دروغ ویل شوی دي په دې معنا کې دا معنا عبد الله ابن عباس په ضعیف روایت کې منسوبه ده خدا معنا ډیره کمزورې او غلطه معنا ده ځکه په دې کې نسبت ملا یلیق بالانبیاء په دې کې داسې نسبت پیغمبرانو ته کیږي د داسې خبرې چې هغه د پیغمبرانو سره مناسب نه دي چې پیغمبرانو ګور ځنو ګمانو بکړو پیغمبرانو انهم چې دا پیغمبران چې دي قد کوذبو څه شي شوی دي دوی ته دروغ ویلې شوی دي یعنی په جبرئیل علی السلام د طرف نه دوی ته دروغ ویلې شوی دي خو ډیره غلطه معنا ده پیغمبر خدا ګمان نه کولو د دې معنا په خلاف حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې دا کوزیبو مخفف نه دی کوزیبو مشدد دی خچې کوزیبو مشدد شي بیا هم دغه معنا ټیک ده هم دغه معنا به ټیک ده خچې کوزیبو مشدد شي نو بیا به داسي وظنوا ګمان وکړو دی پیغمبرانو انهم چې دا پیغمبران قد کوزیبو دوی ته نسبت د دروغ وشو د طرفه د اممونه امتیانو دوی ته دروغجن ویلي په خبره پوه شو امتیانو دوی ته نسبت ته دروغ وکړو یعنی دا بعضی مخلص مؤمنانو د غوی پزړه کې داسې څه وسوسې راغلي او د ضعیف مسلمانانو پزړه کې څه وسوسې راغلي او د کافرانو خو اسلم تهمت د تکذیب لګي نو د پیغمبرانو دا ګمان راغلو چې را د امتیان اسنه چې موږ ته وایي چې تاسو دروغ موږ ته ویلې چې الله به کومک کوي کوم د کومک اتل لسکاله او شو ټرمپ په موږ ظلم کوي کومک نه کیږي خو شو نو که د کذب وشي بیا د عبد الله ابن عباس ته چې کوم منسوب روایت ته دا به بالکل ټیک دی صحیح شو په دې کې بیا فساد نشته ها یو معنا خو مې دا درته ذکر کړه دویمه معنا درته ذکر کوم دا درې وړه زمایر مرسل الیهم تراجی کا او کته وی چې د مرسل الیهم ذکر مخکې نه دی شوی نو صراحتا نه دی شوی خو د رسول ور باندې دلالت کړی دی ځکه رسول تقاضا د مرسل الیهم کوي بس دا معنا به ډیره اسانه ده دا د سعید ابن جبیر رضی الله عنه معنا ده وظن او ګمان به وکړو د امتیانو انهم چې دا امتیان چې دي قد کذبوا دوی ته دروغ ویل شوې دي د طرفه د پیغمبرانو نه پیغمبرانو دوی ته ویل چې الله به در سره کومک کوي د دوی په ژوند کې داسې وسوسې او خطرې راغلي چې دوی ته موږ ته دروغ ویلو دا د کم د موږ سره چې کومک وشو نو دا ګمان یې وکړو نو دا درې وړه ضمیر مرسل الیهم ته راجع کوي ښه یو دا کار وکړي او دویم دفع د اعتراض وکړي چې مرسل الیهم خو صراحتا نه دی ذکر شوی نو جواب وکړي چې رسول په دلالت کوي ذکر رسول مرسل الیهم غواړي نو دا ترجمه د سعید ابن جبیر صاحب ده او دریمه معنا زمين د اختلاف پکې وکړه ګوره په اوله معنا کې مې درې وړه زمير رسول تراجه کړو په دې دویمه کې مې درې وړه ضمایر مرسل الیهم ته راجع کړو نو اوله معنا به هلته صحیح کیدا چې کذب مشدد شي که مخفف شي بیا نه ده صحیح دویمه معنا خو صحیح وه دریمه معنا درته ذکر کوم په دې کې انتشار د ضمایر وکا د ظن ضمیر مرسل الیهم ته راجع کا او ضمیر د انهم او د کذب رسول ته راجع کا نو یو ضمیر مرسل الیهم تراجی کا وزن او د روس د دوړه ضمیر رسول تراجی کا نو بیا به ترجمه دی وظنوا او ګمان وکړو د مرسل الیهم د امتیانو ګمان وکړو انهم چې د رسولو دا رسول چې دی قد کذبو دوی ته دروغ ویل شي د دې پیغمبرانو سره وعده خلافی شوی دا پیغمبرانو موږ ته دروغ نه دی ویلي خو دوی ته دروغ ویل شي خو شو په خبره وظنوا ګمان وکړو چا ګمان وکړو امتیانو ضعیف خلق پکې ضرور او بعضی کمزور قوي مسلمانان می پزړه کې اسی خطره وسوسه راشي معمولی چې پاغي باندې گرفت الله نه کوي انهم چې دا پیغمبران قد کذبوا دوی ته دروغ ویلې شوې دي د چا د طرف نه چا چې ور سره وعده د نصرت کړي دا کمی ملایکه چې ور سره وعده د نصرت د الله د طرف نه کړي و دا درې معناګانې شوې کنه یو څلورمه معنی هم ذکر کړه دا درې وړه زمای رسول تراجه کړه او ظن د په معنا د وهم سره کا او فاعل د کذبو رجاؤهم کا فاعل د کذبو څه شي کا شابسي رجاؤهم بس دا بالکل به ټیک معنا ده د ټولو نه د اولاد وظنوا ګمان وکړو دلته به ګمان په معنا د وهم سره صحیح شو اسی وهم راغلو د پیغمبرانو وظنوا وهم راغلو د پیغمبرانو انهم چې دا پیغمبران قد کذبوا د دوی د امیدونو د طرف نه د دوی تکذیب وشو د دوی امید د فتح وو او د دوی امید دوی ته دروغ ویلې فتح رانغله او د دوی امید دا چې دوی به مسلمانان شي دوی مسلمانان نشو نو د کوزیبو د پر فاعل جبرئیل علی السلام مکوا څوک کا رجاءهم د دوی امیدونه د دوی د امیدونو د طرف نه دوی ته دروغ ویل شو جاءهم نصرنا نو یو یو ناصافه بدوی ته زما امداد راغلو دا څلورم ډیره ښه معنا ده چې دا ټول زما رسول تراجه کا دا یو ځن په معنا د وهم کا د کوزیبو فاعل رجاءهم کا نو ګمان وکړو دی پیغام وهم وکړو دی پیغمبرانو چې دا پیغمبران چې دي قد کذبو د دوی د امیدونو د طرف نه دوی ته دروغ ویلې شوی دي دوی دا امیدو چې په دنیا کې به الله مونږ غالب کی او ډیر ضربم غالب کی هغه زر غلبه را نغله نو جاءهم نصرنا را بغلو دوی ته زما امداد یو ناڅاپه فنجی من نشاء نو بیا به نجات ورکړې شو هغه چاته نشاء ان جاءه چې زمونږ به اراده وا هغه ته د نجات ورکولو چې هغه پیغمبرانو ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين او نو واپس کیږي زما عذاب عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نام ګوره حتی اذا است اثر رسول تر دې چې پوری مدري توجيهات تر ذکر کړو او ظنوا انهم قد كذبوا دي کې می څلور توجيهات تر ذکر کړو دا اخیری توجیه ټولو کې اسانه و ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين نو واپس کیږي زما عذاب د قوم مجرمانو نام لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب په تحقیق سره ده د دوی په قصو کې عبرت لئول الالباب صاحبانو د عقل والا ولرا اول الالباب اصل د لب الخالص من الشيء خالص کوچو ته وي ثم اطلق على ما زكا من العقل بیا زکی عقل ته وي تیز عقل ته وي فكل لب عقل ولا عكس ما کانا ضمیر پکې قران تراجه ده نه دا قران حدیثا خبره یفترا چې د ځان نه جوړی شوی وي ولكن تصديق الذي بين يديه لیکن د تصدیق د داغه کتابونو د پاره چې د نمخ کې دي من الكتب السماويه وتفصيل كل شيء من ضروريات الدين او دا تفصيل د هر شي د پاره د ضرورياتو د دین نه وهدم من الضلاله او دا هدایت د ضلالت نه ورحمتا او دا رحمت ده ينال بها خير الدارين د دې قران په وجه د دنیا او د آخرت خیرونو ته ترسيږي او دا رحمت دی د چا د پاره لقوم یؤمنون د مؤمن قوم د پاره سورته رعد په ترتیب جمعي باندې د 14 نمبر سورته ده او په ترتیب نزولی سماوي باندې شپږ نویم نمبر سورته ده د سورته محمد نه د سورته